او صفته دا یو بل ترکیب ذکر کوي مولانا الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه وې دا لا ریب نه لا لنفی الجنس دی یا لا مشابه باللیس دی او دا فيه په اعتبار د متعلق سره دای څه شی دی نو د دې وجه نه خلک کوی چې په لارب باندې بیا وقف تام دی په لارب باندې کم وقف دی کم وقف دی نو الف لام میم لا ریب الله اکبر ته یې دا غره بلاش څنګه رکوع په بلاش دی ولی دې باندې وقف تام دی کنه ځکه الله ار یو چې نه پیجنس کا یا مصابه بالله تکا او دا ریبای اسم او فيه دا مقدر دی نو لکه لا ضیرا نو بس لا ضیر د سوا ځکه اصل کې نشته چې لا ضیر فيه لا ضیر نو دلته کوم دا کار دی کته وی فيه چې په قران کې شته نو موږ فيه هدن خبر مقدم دی مهدن مبتدا مؤخر او تقدیم شوی دی د وجر نکارت ته مبتدا نه د وجر نکارت تاسو پوه شئ کنه ولذالک د او الخبر محذوف یا خبر د لام حذف ته دي ته سم سوچ کوي کنه ویل سره دي سي ازه کته ډیر ځان دي مو چې موږ یې روان روان وایو او یا وای چې خبر محذوف ته کما فی لا ویرا لکه پچا کې ولذالک د دې د وجنه وقف هم شعر پچا باندې علا لا ریب سوال دارست فی سره سکای وی علا پدی کې ان فیه خبر فیه سره او هدن څه شي فیه خبر هدن دا خبر د هدن دی قدم علیه بیا په مقدم شه د لتذکیری د وجره چانا او تر تقدیر د څه شو لا ریب فیه فیه هدنا لا ریب فیه فیه بل ترکیب تا ګور ذالک مبتدا ذالک الف لام میم ذالک نو الف لام میم مبتدا اول ذالک مبتدا ثانی والکتاب خبره ذالک الکتاب دا الکتاب د ذالک د پارسی شې شو مبتدا خبر سوال الف لام میم ذالک الکتاب دا قانون دی چې کله خبر معرفه راشي نو بیا حصر داغه مقصودی په مبتدا کې زکا زید القائم قیام بندې پچا کې په زید کې نو دلته به کتاب بن شي په ذالک کې دی او کنه دا مبالغه را یعنی که کتاب وای نو په کاردار چې دته کتاب وویل شي کې کتاب وای نو په کاردار چوب دته تو ویل ذالک مبتدا او کتاب خبر په دې معنی چې دا کتاب کامل اغره یستاهل د مستحق د دې د یسمى کتابا چې دې ته توي خلق او صفته و ما بعده خبره والجمله خبر الف لام میم یا ذالک موصوفه او ذالک الكتاب دا څه شي کا دا ذالک موصوف اول کتاب صفات موصوف سره د صفت نه مبتدا ثانی او لا ریب فيه دا خبر ا مبتدا سره د خبر نه خبر د مبتدا اولی چې الف لام دی ا مبتدا سره د خبر نه جمله مبتدا سره د خبر نه جمله نو الف لام میم مبتدا اول ذالک الكتاب دا او لاره به فيه او دا بیا مجموعه خبر د چا ول اولا اولا دا قرض علامه موصوف د دې عبارت نه د پر سوال الله سوالدار چې دلته د عاطفونه ولې را نه وړلې شو الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی هدى للمتقین کې عطف عطف چته په ځای کې په نظر راځي نه دا عطف ولې ونشو نو دې راځي جواب کوي چې عطف دې ته و چې دو جملتين په منځ کې باندې کمال اتصالي نه به کمال انقطاعي شبر اے من وجب اتصالي من وجب شي انقطاع او چې یا بالکل اتصال او یا بالکل انقطاع او نار صورتونو کې عاطف نشی راتلی یا غرض د مفسر د عبارت نه دار چې د یو بلیغ کس لپاره خدا نه یوازې چې الفاظ ته ګوري هغه بلیغ کس په خو معناګانو تم ګوري نو آیا په دې جملو کې تا خو ترکیب خو کو الفاظ او حواله سره خو ډېر د یو بل سره ربط لري دا لیکن آیا معنوي حواله سره د دې جملو په منځ کې سرابت شته او کرابت نشته نو دی ویلې پکې رابط نشته نو اولاد را چې ویلې شي چې دا څلور جملې دي متناسق دي یقرر اللاحق لاحقه منها السابقه ثابتي اغه لاحقه سابقه لره یقرر اللاحقه منها السابقه ارى لاحقه ولې د دې د وجن عطف نه دی شی په ما بین د دې کې مولانا اره یو لاحقه ثابتې سابقه ګوره ذکر خبره د مقام کې چې دلته څلور جملې دي یو جمله دا الف لام میم دویمه جمله دا چې ذالک الكتاب او درېم جمله دار چې لا ریب فیه اصلورم جمله دار چې هدل للمتقین دا څو جملې دي اعلان مې سماته نو دا څو جملې شټولې دا څلور جملې شوې خو دې جملو کې یو تړون دی اره یو لاحقه سابقه څه شي کوي هغه ثابتې نو اره رستنې د مخکنې دلیل دی د د پاره د منزله تاکید ده ارا رستنی د مخکنی د پاره لکه اوله جمله تاسو ته وایم الف لام میم د الف لام میم معنا خدا را کنه وړاندې موږ ویلو کنه چې متحدا به یعنی مبتدا او تکک کدا خبر یا دا مبتدا کا خبر است کا کک کا نو که مبتدا کک کنو المتحدا به الف لام میم یعنی چیلنج چې په ورکړې شوی دی هغه مرکب دی دی حروفونه هغه مرکب دی دی نو دا اوله جمله شو کنه شو پوه شو کنه اوس دغه جمله دا د دې خطا کیت کوي دا بل جمله چې ذالک الكتاب دا ډېر لوی کتاب د دې مخ کې جمله مقصد هم دا لري چې تاسو د قران په شان جوړ کړئ کنه تاسو د قران په شان قران هم د دې نه جوړ لې نه قران کریم ډېر غټ کتاب دی تاسو نشه جوړولې اپ دې غټوالي باندې څو خدلالت کوي ذالکل کتاب ذالکل دا ډېر لوی کتاب دی نو دا دیمه د اولی د پاره به منزله ته څه شي شو تاکید شو یعنی هغه د چیلنج هغه جهاد هغه خه مضبوطی هغه خصه کوي بیا ذالک الكتاب دا لوی کتاب د خچورستو ویلاره وفيه شک پکې نشته نو د کتاب په عظمت باندې دا لاره وفيه خدلالت نو دغه درېمه بیا د دویمې د پاره څه شو مقرره نو د نه ریب دا خو ثابتې دا جمله چې هدل للمتقین چې هدایت تیر چا د پاره چې هدایت ته نه کانو د پاره دین خود په کسی شي نه کنه نو ارت لاحقه څوک ثابتې نو یو خو پکې به اعتبار المعنا دومره تړون راغی او دویمه خبره دا وشو چې تا د عطف خبره کوله نو دلته خو اتصال لاغې نو چې من کل الوجوه اتصالي هلته خو بیا عطف نبی نو ځکه دلته کې عطف را دوړل شو اولادار چې دا څلور جملې دي متناسقې دي یعنی منتظم لري بعض له بعض سره یقرر لاحقا او تو منها السابقه ارى لاحقه السابقه ثابتي ولذلك د دې د وجر تقریر د لاحقې سابقې نه لا سابقې لره نه دی داخل شوی عاطف بینهما ځکه دا دویمه په منزله د تاکید در سابقه د پاره نو الف لام میم دا دا جمله ده مبتدا کټه یا څه خط کټه او دلالت کې اعلی په دې چې متحدا به هغه مؤلف د جنس تاغنه او مؤلف تر جنس تاغنه چې دی مرکب کې من هداغنه کلام خپل وذالک الكتاب دا جمله ثانیه ده دا مقرره د جهت تچا د د تحدي او د کما چا کمال بلاغت ته چې دا کتاب د چې منعوت ته په غایت کمال ثم سد علی کماله بیا مهر لگاو په کمال در بنفی الريب فيه چې دې کې ریب هم نشته ولا ریب فيه دا درما دا گواهی ورکی په کمال اذ لا کمال اعلى مما للحق واليقين د حق او د یقیني شي نغټ کمال د بل نه یعنی لوی کمال دار چې یو شی حقي او یو شی ته یقیني نو دې درې مې دا دویمه ثابت کړه وهدل للمتقین هغه ده چې مقدر کېدل شي د دې لپاره مبتدا رابعه دا څلورمه ده هدل للمتقین یعنی هو هدل للمتقین دا تاکید کوي د دې چې دا حق ته لا يحوم الشک حوله چې د چاپېره د سره شک یا مستلزمه کیږي سابقه من هدا د جملو نه اللاحقه لاحقه لرا تستتبع السابقه منها اللاحقه یا خود سی وچ دا دویمه اوله ثابتوله درېمه دویمه څلورمه درېمه یاد سینا اوله ثابتې دویمه او دویمه درېمه او درېمه څلورمه نو دا اول دلیل د دویمه په شان ته د استتباع د دلیل مدلول لره لکه څنګه چې دلیل مدلول خپل تابعات کوي او دلیل مستلزمی چا لره مدلول لره نو د کرنګ د اوله مستلزم کیږي چا لره دوی او دویما درې مې لره درې ما بیان دار هر کله چې تنبیه ورکړه علاف اعجاز المتحدى به د په اعجاز نه متحدى به د دې حیثیت نه چې دا د جنس ته کلام د دینه دی او دې ته عاجز شي د معارضه نه نو دا په خپل نتیجه ورکړي چې دا کتاب بالغ به حد الکمال حد چاته د کمال ته څه مطلب اے الف لام می الف لام می دې کې اعجاز د چاو شو د متحدی به چې چیلنج چې په ورکړې شوی دا کلام ډیر معجز دی ځکه خو تاسو د سراتګ نشئ کولای وکل ما هاذا شانه کم کې چې اعجازي هغه حد د کمال ته رسیدلې نو ذالک الكتاب ذالک لا نو ذالک الكتاب تور کې څو شو اشاره خو ما تاسو ته وی د اول دلیل انی دی ځکه د حد الاعجاز علت ته کمال نه دی دا کمال علت ته حد الاعجاز دی دا کمال علت ته چاره خو په هر حال د اول یو دلیل انی شو لپاره د دوه لپاره الف لام میم معنا دارا چې دا کلام دا متحدى به دی اخیری درجه اعجاز دی پوښوي نو چې اخیری درجه اعجاز شو نو دی به کتاب کامل لیکن وکل ما هذا شانه فهو کامل نه به صحیح کامل نو ذالک الكتاب نو الف لام میم دا څوک ثابت شو ذالک ذکر ذالک الكتاب چې کمال خبره ده کنه نو دا کمال خود مخ کې نه معلوم شو کنه مخ کې نه شي واستلزم ذلك الله يتشبث الريب باطرافه اے مولانا اوس چې لوی کتاب دی وکل ما هذا شانه چې لوی کتاب دی چې صحیح نو هغه کې بشک نه کنا هغه کې وڅ نه نو لارې وتی نو د کوم څه نشته نو دا زموږ د چا د پر دلیل شو دارت اذ لا تشخ الله تشبث متعلق منی رب پاترا خود دی اذ لا انقص ځکه انقص نه وي مما دا غینا چې پاغي یا تریه شک چې هغه ته عارضیږي شک اوسه وما کان کذالک کم کې چریب نه دا قران وای هدل للمتقین دی ولی په دې کې ریب نشته وکل ما هاذا شان او فهو هدل للمتقین هغه هدایت ته متقیان نه دی هدایت ته چا ده پاره دی د متقیان نو درې مر چا ده پاره دی ماشاءالله وما کان کذالک کان لا محاله خامخه